الله الرحمن الرحیم باب استقبال الغزات استاد صاحب سرنامک دی غزات د دې معنی کوي غازیان مفرد د دې راځي غازن یو تسوي غازن غزا کون کی چې جمع شي نو څه راځي غزات د دې مثال داسې ښیي لکه قاضن قاضي بیا جمع څه راځي قضات او استقبال معنا د چا مخې له ورتلل نو معنا دا شوه چې غازیان د جهاد نه راشي او دا قوم د هغه مخې له هغوی مخې له ورشي استقبال یې وکړي دا څنګه دی وی بالکل دا سنت طریقه ده د صحابه به بلکې خاص کر صحابه خو به جهاد کیو خو چې دا کم نغه به وکلي کې دا ماشومان او دا دا به د مجاهدینو مخې ته ورتل رسول الله ته او پیغمبر علیه السلام به انکار نه کو دقسې مسله ده د اجیانو اجی له پکار دی چې هغه مطالبه نه کوي د قوم نه خو قوم له دا پکاري چې هغه د حاجي استقبال وکړي مخې له ورشي داسې عمرې نه څوک راشي نو عمرې والا له پکار دا دي چې هغه د خلکو نه تقاضا نه کوي وایي ما پسې رانلی او دا دی او دا دی خو د خلکو له پکارو چې مخې له ورشي باب استقبال الغزات دا باب دی د استقبال کولو د غازیانو واقع بیانوي چې قال ابن الزبیر لابن جعفرین اوی ابن زبیر چاته وی ابن جعفر ته جعفر خو پیژنه د حضرت علی رو روخه په غزوه موته کې شهید شوی دی د دې جعفر زوی دی عبدالله ابن جعفر عبدالله ابن جعفر او زبیر هم پیژنې عشره مبشرو کې دی د ده زوی دی عبدالله ابن زبیر نو دا دواړه سوال کوونکي او چې چا نه سوال کیږي د دې دواړو نامه ده عبدالله اوی عبدالله ابن زبیر چاته وی عبدالله ابن جعفر ته یوه کیسه ورته را یادوي ورته وی روره هغه وخت درته یاد دی چې هغه موږ ماشومانو او د رسول الله استقبال ته ورلو هغه وخت درته را یاد دی وګوره خبره پکې د سره استقبال اتذکرو عبدالله ابن جعفر ته وی آیا تا ته یاد دی استلقین رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې چې موږ ورلو مخې ته د رسول الله په هغه وخت کې چې موږ مخې له ورلو رسول الله ته انا زومه و انت او توی و ابن عباس او عبدالله ابن عباس و درې وړ عبدالله دي عبدالله ابن زبیر عبدالله ابن جعفر او عبدالله ابن عباس هغه وخت درته یاد دی چې موږ درې واړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ورلو استقبال هم د هغه وکړو نو قال نعم عبدالله بن جعفر ورته څه وایي وایي او کله نا کله چې د مینې په طور باندې چا سره لږ ګپ لګویم خیر دی وایي او راته یاد دی یو بل ټکې هم راته یاد دی چې زه او عبدالله ابن عباس د ځان سره سوار وکړو ته سور نه کړې هم راته یاد دي ګپ ورسره لګوي زه او عبدالله ابن عباس چې هغه زمونږ د رسول الله د کورنۍ نه وو مونږ یې ځان سره سوار وکړو ته سور نه کړې قال نعم وی او خو فحملنا هغه مونږ سوار کړو د ځان سره فحملنا هغه موږ ځان سره سواره کړو دا به داسې نه وایي چې فحملنا موږ بار کو هغه فحمل نه دی د لام غړندی دی دا د لام زور دی فحملنا نو هغه موږ سواره کړو وترککا او تی څه کړې تی پرېښو همداسې روان وي پیاده ښه حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال امام زهري وي چې قال صائب بن يزيد اوی حضرت صائب ابن يزيد دا که ستاسو خیال دا په صحابو کې وړوکی صحابي وخه په حجت الوداع کې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی و خو د ده ډېر کم عمر اووه کاله عمر و او تاسو ویلي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د په سر باندې لاس راښکلی او د برکت او دعاګانې وله کړې وې د ده سل کاله عمر او په دې سل کاله کې د ده په ویښتو کې سپین نو پیدا شوی غاښونو کې څه فرق نو راغلی نو قال قال صاحب ابن یزید امام زهری وی چې صاحب ابن یزید وی چې ذهبنا منګه لاړلو ذهبنا منګه لاړلو نتلقى رسول الله صلی الله علیه وسلم او منګه مخله ورتلو رسول الله ته منګ د هغه استقبال کو مخله ورتلو رسول الله ته مع الصبیان سره د ماشومانو د غذا په صورت کې صحابه چرته یې خو ټول وتلي نو دغه ماشومان پاتې نو د خوشحالۍ د وجې نه موږ د هغه مخې ته ورلو مع الصبیان سره د نورو ماشومانو او کم ځای ته الی سنیت الوداع تر د سنیت الوداع پورې دا د مدینې نه بار یو غونډی ده مخکې به د مدینې په دې لاره وه دې ته وایي سنیت الوداع سنیت الوداع سنیه غونډۍ ته وایي او ودا رسختولو ته وایي اکثر به چې د مدینې خلکو یو سړی رسخته و نو دې ځای پورې به وله راتلل و پورې وسره نو دې ځای ته موږ هغه دی رالو ګوره رسول الله ته استقبال شوی دی معلومیږي چې غازیانو استقبال پکاري د حج ولا استقبال پکاري د عمرې ولا پکاري ښه استقبال خو وشو نو بیا چې حاجي صاحب راشي هغه غازي صاحب راشي یا حاجي صاحب راشي یا عمرې والا راشي نو بیا سنت طریقه دا ده چې کور ته نه ځي حجرې ته نه ځي که د محلي جومات یې هغې ته ورشي یا ستاسو د علاقې په دغه کې جمعه حجره کې جومات دي هغې له اول ورشي او چې د مانځه وخت نو یو دوه رکاته پکې دغه وکړي مونځ وکړي د الله شکرانه ادا کړي بیا قوم سره خبرې کوي باب ما دا باب دی د هغې یقولو چې وی مجاهد اذا رجع من الغزو چې دی کله واپس راشي د غزانه د غزانه واپس راشي نو څه به وایي په لاره دی چې راورسي نو څه به وایي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرد عن نافع عن عبد الله عبد الله دا تاسو ویلیو چې حدیثو کې عبد الله ذکر شي مطلق مراد ته عبدالله ابن عمر عبدالله ابن مسعودي خو چې کله د عبدالله سره د نافع ټکې راغی که نه نو نافع خاص شاګرد د عبدالله ابن عمر دی نو بیا به ته عبدالله ابن مسعود نی مراد عبدالله ابن عمر وي دلته چونکې نافع شته نو مراد د عبدالله نه شو عبدالله ابن عمر ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر کان اذا قفل داغه دا طریقه وه چې کله به هغه واپس راغی کان اذا قفل کله به چې هغه واپس راغی دا هغه وخت کې چې لا سړی راننوتي نیخه او داسې د خپل علاقې په کورونو باندې داسې نظر ولګي ځکه دا ستاسو د لنډي کوتل خلک نه دي چې چروازی باندې راشي نو دقه وخت کې ووایي آئبونه منګه واپس کیدونکي یو او تائبونه او د ګناهونو نه توبه ایستونکي یو او عابدونه او صرف د الله عبادت کوونکي یو او حامدون او د الله تعالی حمد حامدون حمد ویونکي یو لربنا د پاره د خپل رب او ساجدون سجده کوونکي یو دا لربنا که د ساجدون سره لګوي هم صحیح ده نو بیا به تخصیص راشي لربنا خاص خپل رب ته ساجدون موږ سجده کوونکي یو او که دا لربنا مخکې سره ولګوې هم صحیح ده حامدونه لربنا موږ حمد ویونکي یو د خپل رب د الله تعالی تعریفات کو چې دا سفر راته اسان که واپس راوستو صدق الله وعده رښتیا کړه الله خپله وعده چې موږ سره یې کوم د کامیابۍ کړې وه ونصر عبده او دغه الله نصرت وکړو د خپل بنده چې هغه پیغمبر دی وهزم د هغې نمونه دا ده چې وهزم الاحزاب او شکست یې ورکړو ډلو د کافرو ته وحده یوازې هېچا ته ضرورت پېښ نه شو الله په خپله پې باد راولېږه او ملایکې او ټول ختم کړو ماغه د غزو احزاب واقع ده نو ښه خبره دا ده چې سړی که د عام سفر نه راشي همداسې چې خپل علاقې کورونو باندې نظر ولګي او دا ووایو چې آئبونه که انشاءالله وویم صحیح ده یو ځای کې انشاءالله او سره نشته آئبونه تائبونه عابدونه حامدونه لربنا ساجدونه دا وایي حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك قال خیال کوي حضرت انس وی چې كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مقفله په هغه وخت د واپس راتلو د هغه کې مقفله په هغه زمانه او په وخت د واپس راتلو د پیغمبر علیه السلام کې من عصفان د عصفان نه چې کله رسول الله د عصفان نه واپس راته او د مدینې په علاقه باندې راننوته نو دقه وخت کې ورسره مونږ کنا و منگ مع النبی صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام مقفله پاغه زمانه د واپس راتلو د هغه کې من عصفانه د عصفان نه دې ټکي ته خیال کوی بیا به پرې راځو د عصفان نه رسول الله واپس راته ورسول الله صلی الله علیه وسلم علی راحلته او رسول الله په خپل سورلی باندې سورو وقد اردف دې تم ګورئ او رسول الله د ځان پسې سوره کړې وه صفیه بنت حیین صفیه چې هغه د حیی لور وه حیی دا د خیبر لوی سردارو او چې کله خیبر فتح شو نو د ده لور هم په غنیمت کې راوړل شوه بیا د صحابو په مشوره باندې د پیغمبر ته دغه شوه په برخه کې ورسېده هغه بیا ازاده کړه او نکاح یې ورسره وکړه چې رسول الله د عصفان نه راته نو په سورلی سورو او د ځان پسې حضرت صفیه چې د حویی لور وه هغه یې سوره کړې وه خیال دی دلته یو سوال دی هغه دا دی روره چې غلطیا د هر چا نه راځي یو د الله کتاب کې غلطیا نشته راوی نه دلته وهم راغلی دی یا کاتب نه راغلی دی یا راوی نه راغلی دی چې رسول الله د عصفان نه واپس راتو نو ځان پسې صفیه بې انتهایي سره کړې وه دا ځای نه جوړېږي عثمان دا د دې طرف ته دی داسې دا نن سبا د مکې د مکې مکرمې په مضافاتو کې دی یو مدینه ده یو مکه ده نو دا عثمان چې دی دا په دغه دغه کې راځي په علاقه د مکې کې راځي دا خو دې طرف ته دی او خیبر خو دې طرف ته دی بله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صفیه د ځان پسې سوره کړې وه نو خو سفر د خیبر و چې د خیبر نه راته نو ځان پسې صفیه بنت هویی سوره کړې وه او د دې طرف نه چې راته نو هلته خو چې دی نو صفیه نه وه او نه د خیبر غذا شوې ده ځکه چې د صف رسول الله اسلام عثمان ته تللی و هغې ته غزوه رجی وایي خو هغه په شپږم کال د هجرت وه او خیبر په اووم کال هغه شوی دی نو دلته خیبر په کارو ریاضه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوتې وال پکې په کار نه دي رسول الله به چې واپس د دغه نه راته د خیبر نه راته بعضې خلک وایي کیدی شي چې دې طرف ته م یو علاقه یي چې هغې ته دغه وایي غالبا دا اصفهان به یا بسي دې طرف ته هم کیدی شي چې دغه یي عصفان خو خیر دا سفر د واپس راتلو د خیبر دی ښه اووم کال د هجرت دی او رسول الله را روان دی او صفیه بنت حویه یې مو سره ده او سر سره ده چې ناګنه د اوښ په وښویده هغه هم وارخطا شو فعصرت ناقته نو خپه وښویده د اوښې د هغه فعصرت نو خپه وښویدله ناقته د اوښې د هغه د رسول الله د اوښې خپه وښویده فسرعا نو دا دواړه را پرېوتل جمیعا په یو ځای اوښې خپه چې وښویده نو رسول الله هم را پرېوت او حضرت صفیه هغه هم راپرېوتل فسرعا دا د تسنی صیغه ده نو راپرېوتل دا دواړه جمیعا په یو ځای دلته ابو طلحه خو وسره و ناګان هغه ټوپ کړه فقتهما ابو طلحه نو ټوپ کړه ابو طلحه هغه د خپل سورلی نه ټوپ کړی اقتحام دی ته وایي چې بې سوج او بې فکره ور ټوپ کړي نو ور ټوپ کړه ابو طلحه فقال یا رسول الله نو دوی ای د الله رسوله جعلنی الله فداکه الله خو دې ما وګرځئ ستانه قربان الله دې ما ستانه قربان کی رسول الله ورته وایي اکثر چې زنانه وغورځېږي بې پردې وي وایي اله د صفیې خیال وساته د هغې د پردې خیال وساته نو قال رسول الله ورته وایي ما پرېږده علیک المرأه ته لازم که په ځان باندې پرده د ښځې د ښځې د پردې خیال وساته نو دی څومره هوښیار دی دی ورځي نه داسې دا څادر په مخ واچو داسې داسې ور روان دی ور روان دی خو چې د دې ځای ته ور ورسېد دا څادر یې پې د پاسه دغه که ور واچوه فقلبا صوبا نو راویړو خپله جامه صادر علا وجهه په خپل مخ ابو طلحه په د خپل مخ باندې صادر راواچو چې زما نظر په هغې نه لګي و اتاها او راغی وته داسې ځمکه ښکارېده او نور مخامخ هغه نه ښکارېده فالقاه نو ابو طلحه وغورځو دا صدر علیها په هغې باندې بیا پیغمبر علیه السلام هم راغی دا هم پاسېده و اصلح لهما او ابو طلحه درست کو د دې دواړو دپاره مرکبهما سورلي د هغوی اوښو که نه هغه اوښ موښې ورته کته مته برابره کړه هغه ارس یې ورته برابر کړه وی حضرت سواره شي و اصلها لهما او درست که د دې دواړو دپاره مرکبهما سورلی د دواړو فراکبا نو دا دواړه سواره شو صحابه ډېر پریشانه وو وقتنفنا رسول الله صلی الله وسلم او موږ راتاو د رسول الله نه دې وخت کې تاسو که ویلو که نه حضرت صفین یې څادر تاو کړی وه پرده کې وه صحابت یې روانو چاپېره تې تاو چې بیا چېرته څه حادثه ونشي او مونږ راته وقتنفنا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ چاپیره شو د رسول الله نه فلما اشرفنا کله چې مونږ ورښکاره شو علی المدینه په مدینه د سنیت الوداع نه داسې په غونډۍ د پاسه شو لاندې کوزیدو نو قال اوس ګوره وی علاقه ولیدله خپلو مدینې په کورونو نظر ولګېد نو څه وایي آئبونه تائبونه دلته سره انشاءالله نشته آئبونه موږ واپس کېدونکي یو تائبونه توبه ایستونکي یو عابدون لربنا او عبادت کوونکي یو د خپل رب حامدونه د الله حمد ویونکي یو فلم یزل یقولو نو همیشه رسول الله یقول ذالک چې دی وي حتی دخل المدینه تر دې پورې چې مدینې ته راننوته څه مسله نشته خو دې نه دا راتلم آئبونه دی که نه واپس راتلونکي دا طریقه ده تاسو به وایې دې هو ته څه ضرورت دی د نحوې دا یو قاعده ده د هغه قاعدې مطابق دا جایز نه دی چې انه اقبله و ابو طلحه ځکه چې اقبله کې ضمیر دی پټ هغه را واپس شو نو چې ضمیر مرفوع متصلی په هغې باندې بل عطف نشي کولی نو ځکه ورسره هوټه کې وویښه انه اقبل هو چې را روانو دا انس و ابو طلحه او ابو طلحه مع النبي صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه صلات وسلام و مع النبي صلی الله علیه وسلم او د رسول الله سره چې دنو صفیتو هغه صفیه وه او یورو دفوها په داسې حال کې چې د ځان پسې رستو سوره کړې وه علی راحلتي په خپله سورلۍ فلما کان ببعض الطریق کله چې شو رسول الله په بعضې لاره نو عصرت الناقتو خپه وښویده د اوښې فسرع النبي صلی الله علیه وسلم نو راپرېوته پیغمبر علیه السلام والمرأتو او حقه ښځه حقه ښځه خو پېژنې صفیه و ان ابا طلحه او ابو طلحه چې دی قال دا راوی وی دا دانس نه لاندې راوی څوک دی یحیا دی کنه نو دی وایي چې احسبو مانه لږ ټکې اوس غلط شوی دی یحیا وایي احسبو زه ګمان کوم چې قال انس وي یحیا وایي یحیا دی که نه د انس صاحب نه که څوک دی حیا دی که نه انس وی چې زه ګمان کوم چې قال انس وی دا ټکی وی چې اقتحم ابو طلحه ټوپ کړو عن بعیره د خپل اوښ نه ټوپ کړو او فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی راغې رسول الله ته فقال ویوی یا نبی الله ای د الله پیغمبره جعلنی الله فداکا الله دی ما ستانه قربان کی هل اصابک من شیء تا ته څه شی رسېدلی دی څه خوږ موږي که نه نو قال لا وی نه ولکن علیک بالمرأه لیکن ته لازم که په ځان باندې دغه دی ښځه د هغې د پردې منډه دغه وکړه هغه پرده پې واچوه فالقا ابو طلحه نو راواچو ابو طلحه صوبه خپله جامه صادر علا وجهه په خپل مخ باندې او د هغې طرف ته روان شو فق... فقصد دا فقصد دی که نه که وقصد دی ستا دې کیسه دی ښه کم دی فق فقصد قصدها نو د اراده وکړه د طرف داغې چې هغه کوم پلو دا غورځېدلې وه هغه پلو روانو روانو او فالقا صوبه ورویچوله خپله جامه علیها په هغې باندې هغه یې پټه کړه فقامت المرأتو نو هغه ښځه پاسېده او فشد لهما او ویتړ ویتړو د دې دواړو دپاره فشد لهما ویتړه د دې دواړو دپاره علی راحلتهما هغه کته مته وتړله په سورلی د هغې دواړو د دې دواړو چې کوم هغه وښه وه او سورلی وه په هغې وله د کته مته وتړله او فرکبه بیا دواړه سواره شو او فسارو او بیا دا ټول ملګري روانو حتی اذا کانو بظهر المدینه کله چې دوی شو په شا د مدینې ناسې د مدینې شا اوچات ځای او هغه ځای ته شو نو او قال یا داسې وایي چې اشرفو المدینه دوی سر راښکاره که مدینې ته د لرې نه نو قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا فلم یزل یقولها رسول الله دا وی وی وی حتی دخل المدینه تر دې پورې چې مدینې ته راننوته دا هغه وختي هغه مونږ دا ټکې ویلي باب الصلات دا باب دی دا خو به ووې ټول ژوند دی د اسلام په دایره کې دننه نو چې بیا راشي خپل ځای ته نو بیا باب الصلات دا باب دی د مانځه اذا قدمه کله چې سړی راشي من سفر د سفر نه د سفر له چې ځې هم دوه رکاته سنت دي چې د سفر نه راشې هم دوه رکاته سنت دي صرف فرق یې دومره دی چې سفر ته ځې نو سنت کوه فی الدارې په دغه کې یا فی البیت څه په کور کې دوه رکاته رسول اسلم صحابه به چې په سفر تله کور کې به دوه رکاته وکړو نور خو زمونږ نه الله مو که راوسته عمرې ته ځې حج ته ځې خپل کور کې دغه وکړي که کور کې هم ځای نو لکه نن سبا زنانه هم راشي مېلمنې اجرې که دغه وکړي او چې سړی راشي نو د راتلوم بیا دوه رکعته مونځ دی خو هغه بیا کور کې مه کوې که جومات نو جومات کې وکړې او که نه هغه علاقه کې جومات نو بیا په حجره کې وکړې حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محارب بن قصار قال سمعت جابر حضرت جابر وي قال هغه ووی کنت مع النبي صلی الله علیه وسلم زه وم سره د رسول الله فی سفر په یو سفر کې فلما قدمنا المدینه کله چې مونږ رالو مدینې ته نو قال لي ماته اووې غالبا دا هغه سفر دی چې رسول الله واپس راتو په هغه سفر کې بیا د حضرت جابر نه غدغه ما غشتې دي اوخ نو هغه نو قال لي ما ته وایي ادخل المسجد جماعت ته ننوځه او فصل رکعتین او دوه رکعته مونځ وکړه نو دوه رکعته دی په کار و چې هغه سړی په جومات کې وکړي د تګ هغه کور کې وکړي دا جومات ته راشي حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن ابي عن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب وای وګت سند دی عبد الرحمن د عبد الله سوی دی عبد الله د کعب ابن مالک زوی دی کعب ابن مالک صحابي دی دا عبدالرحمن چې روایت کوي نو عن ابیه دې د چا نه روایت کوي د خپل پلار نه دا ورته څه لیکلي دي پاسه عن ابیه عبدالله نه دا په کارو چې د رسو سره ولګي ښه عن ابیه او عبدالله دی که نه دې روایت کوي د خپل د عبدالله ابن کعب نه دی د دې نه روایت کوي یو د ده نه و عمه او دا ترنه عبدالرحمن صاحب په دې حدیث کې دوه دغه دي ښه استادان یوې پلار دی چې عبدالله دی او یوې تره دی چې د هغه نامه ده عبیدالله عبدالله عبیدالله دواړه رونه دي عبیده ابن کعب ان کعب هغه روایت کوي د کعب نه ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر کان اذا قدم من سفرن کله به چې هغه راغې د سفر نه زحن په دې کچه غرمه کې د چاش په وخت کې نو دخل المسجد او اکثر به هغه راته هم دې وخت کې نو نو دخل المسجد جماعت ته به راننوت او فصل رکعتین دو رکعته مونځ به وکړو تاسو ویلو رسول الله وسلم به چې د سفر نه راته نو مدینې سره نږدې دلته به یې شپه وکړه چې شپه به وکړه نو سار به را روان شو نو کچه غرمه ووه مدینې منورې ته به رالل وصل رکعتین نو مونځ یې وکړه دوه رکعته قبل ان یجلسه مخکې د کېناستو نه ناسته ماسته نه وه سیده لاړ جومات ته مونځ یې وکړه بیا راغی باب الطعام عند القدوم استاد صاحب دا یو سفر مسله را شروع کړې ده وای کمال کوي نه پرېږدي چې کومې پورې پوره بیان نه کړي چې را روانې او خپل علاقه دې په نظر راله نو هغه دعا به ووې نو چې بیا خپل ځای ته راشي محلې ته نو بیا جومات ته لاړ شه دوه رکاته مونځ وکړه نو چې بیا راشي نو بیا یې د ملګرو له د شکرانې په طور باندې امیدګله لږ خوراک انتظام وکړه دې کې ډېر خیر برکت چې دا ملګري تاله راځي څه پې وخوره نو باب الطعام دا باب دی د ډوډۍ تیارولو عند القدوم په وخت د راتلو کې چې سړی خپل وطن ته راشي نو د شکرانې په طور باندې لکه دوه رکاته مونځ یې وکړو نو داسې مالي دغه مو کي لکه دغه وکړي خرچه مرچه وکړي باب الطعام دا باب دی د ډوډۍ تیارولو عند القدوم په وخت د راتلو کې د سفر نه وقانا وکانا ابن عمر او عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عمر نه دی دا به چې په هزار کې به نو نفلی روجې به د نیوې چې په سفر کې به نو په ځای کې به نو د به همیشه نفلی روجې وي خو چې کله په سفر به روان شنو بیا به نفلی روجې نه نیوي خیال لري پس په خپل ځای کې به همیشه نفلي روژې وي پابندۍ سره خو چې په سفر کې به بیا به نفلي روژې نه وي چې بیا به واپس راغی نو واپس راتلو سره به بیا یو څو ورځې روژې نه وي وی ولې وی دا میلمانه مې راځي چې هغوی باندې ډوډۍ خورم نو زه به هم ورسره خورم اوس کور والا چې ډوډۍ نه خوري نو خو بیا یې میلمه هم نه خوري نو معلومیږي دا خبره چې د میلمنو دپاره به ده تیارې میارې کو ان رسول شو نو دی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول لما قدم المدینه کله چې هغه راغی مدینې ته نو نحر جزورا حلاله که اوخه او قال یا داسې وایي چې بقرتن غوا اصل کې یو ځل یې غوا حلاله کړې ده یو ځل یې حلال کړی دی وزاد معاذ عن شعبه او زیات کړی دی معاذ د شعبه نه پاس د شعبه نه روایت وکی کوي خو چې د دې شعبه نه معاذ روایت کوي دا سند نه دی ویلی شو ما هغه ځای کې لګی وم وکان ابن عمر او عبدالله ابن عمر یفترو هغه به بوزه وه یفترو د هغه به بوزه وه چې کله به دی د سفر نه راغی ما وې په خپل ځای کې به د همیشه روژې وي نفلي احتمام سره به نفلي روژې نه وي خو چې د سفر نه به راغی نو بیا به یو څو ورځې روژې نه وي یفترو هغه به بوزه کوله روژه به یې نه نیوله ولې لمنو د وجې د هغې خلکو نه یخشاهو چې هغه به دله راتلل میلمانه به د به پې ډوډۍ خوړله نو د هغوی د وجې نه به بیا د نفلي روژه نه نیوله چې هغه څو ورځې به تېرې شي بیا به یې نفلي شروع کړه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول لما قدم مدینه کله چې راغې مدینې ته نو نهر جزوره هغه حلال که اوښه او بقره یا وی چې غوا وزاد معاذ ان شعبه او زیات که معاذ د شعبه نه عن محارب سمع جابر ابن عبدالله هغه دا دی چې اشترا جابر وی چې اشترا من من النبی صلی الله علیه وسلم واغشت زمانه پیغمبر علیه السلام بایرن اوخ بوقیت و درهم په یو بوقیتین په دوو اوقیو باندې او په یو روپۍ او قال درهمین دا یو روایتونو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جابر نه چې دغه غشتی دی اوخه نو یو ځای کې راځي بیوقیتنا یو اوقیه وه یو اوقیه څلوېښت ضربو ته وایي یو ځای کې راځي اوقیتینې دوه اوقیې ما خیال دی خبره شوې ده په دغه باندې په یو اوقیه باندې خو ورکړی بیا دغه دي اوقیتین دي او یو ورسره روپۍ وه یا دوه روپۍ وې فلما قدمه کله چې رسول الله راغی کله چې رسول الله راغی سرارن سرار مقام ته دا یو ځای دی مدینې ته را روان دی را روان دی نو چې کله سرار ځای ته راغی دا د مدینې علاقه ده خو لږ بار ده چې دې ته راغی نو امر ببقرتن حکم یې وکړو په غوا فضبحت هغه غوا حلاله شوه او فاکلو منها او د هغوی نه وخوړه فاکلو نو صحابه او خوراک وکړه منها د هغې نه غالبا تاسو ویلي و که نه چې دی به راته نو شپې به نه راته یا خو به سبۍ کې را دغه نه راته او که سبۍ کې به رانغی نو شپه به هلته وکړه نو دوی اوس هلته شپه کړې ده نو امر یې وکړو چې هلکه غوا راولې چېرته چې راوسته بس هغه یې لاله کړه او په دغې وخوړه فلما قدم المدینه کله چې دی راغې مدینې ته نو امرنی ماته امر وکړو ان آتی المسجده هغه وی که نه ماته وی چې مونځ وکړه چې زه لاړ شم جومات ته او فوصلي رکعتین دوه رکعته مونځ وکړم او چې بیا مې مونځ وکړه نو بیا وله رالم بیا بلال ته وایي منډه دله هغه څلوېښت روپۍ یا اتیا روپۍ دي هغه وله وتله ووزن لي او وزن یې که ماته ثمن البعیرې هغه پیسې د اوښو مخکې خو شمار نه وې که نه تولو حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن انتصار عن جابر قال جابر وی چې قدمت من سفر زرالما د یو سفر نه فقال النبي صلی الله علیه وسلم ها مسیح مجده ګڼه زه مسیح فقال النبي صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام ماته ووی چې صلی رکعتین دوه رکعته مونځ وکړه بس دا حدیث دغه شو دلته بیا دا عجیبه کار کړی دی چې لفظ هلته تیر شوی دی دلته په دې دویم ځای کې دغه کوي هلته وکنه چې کله رسول الله دغه ته راغی سرار ته کنه سرار ټکې وکنه دا سرار څه شی دی نو بخاری پاسی د دې تغه کوي تشریح کوي چې سرار موضع ناحیت المدینه دا یو ځای دی په طرف د مدینې کې وی دا څه دې طرف ته دی داسې داسې دې طرف ته دی او څه درې میله لار بار د مدینې نه دی سرار بسم الله الرحمن الرحیم زن بابو فرض الخمس دا باب دی په بیان د فرض کېدو د خمس کې هلکه چې جهاد وشي غنیمت ملو شي نو دا غنیمت چې راوړی دا به پنځه ځایه کې ښه پنځه چې پنځه ځایه کې څلور حصې به مجاهدو ته ورکې دا یو حصه چې دی د رسول الله زمانه کې دا به دوی واغشته دا پنځمه به دوی واغشته دا پنځمه به بیا رسول الله صلی وسلم ولګېده دا پنځمه به بیا پنځه حصې کړه یو حصه به د دوی شوه د هغه د کور خرچه او د میلمنو یا مثلا د وسلې اغشتو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وکړو نو د دوی حصه هم ختمه شوه د ذوي القرباو حصه خو ځکه وه چې هغوی د رسول الله ملاتړ و د هغوی حصه هم ختمه شوه نو بیا به چې جهاد وشو نو پنځمه بیا بیا درې ځایه کړه یو حصه به د یتیمانانو یو د مسکینانو او یو چې دی نو د ابن سبیل وه نن دی دا وی چې دا خمس چې مقرر شوی دی دا کم ځای مقرر شوی و کمه زمانه کې څوک وی چې دا په بدر کې و چې د بدر غذا وشوه دقه وخت کې خمس مقرر شو څوک وایي دا په غزوه هنین کې دی چې د هنین غزا وشوه جعرانه کې رسول الله تقسیم کو د غنیمت نو دلته حکم راغلی دغه د خمس خو ستاسو حشه وایي چې نه ښه خبره دا ده چې دا په هنین کې نه دی دا د غزوه بدر کې دی ځکه چې سوره انفال دا د غزوه بدر پسې نازل شوی دی او په سوره انفال کې دی والمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه ښه خبره دا دی چې دا په بدر کې دی اصلي کې عجیبه کار شوی دی د بدر نه مخکې څه تقریبا دوه میاشتې مخکې رسول الله یو دسته لیږلی و یو علاقې ته د هغې دسته چې دی نو مشر عبدالله ابن جهش و هغوی بیا لاړل په هغې کې بیا یو غنیمت حاصل شوی و هغه غنیمت ده په خپله حکم نو راغلی په خپله رایه باندې پنځه ځایه کو څلور یې مجاهدو ته ورکړو دا پنځمه حصه یې دغه ته راوړه رسول الله ته هغه وخت کې ده دا کار کړی خو هغه په خپله رایه ده کړی او بیا چې دی دوه میاشتې پس چې جهاد وشو د بدر نو بیا د الله حکم راغی چې د غنیمت نه پنځمه حصه دا به د حکومتي هغه خبر ورکړی دی دی چا ته دی علی ابن حسین ته ده ته زین العابدین وی چې ان علیا چې هغه مشر حضرت علی صحابي دا مخکې تیر شوی و قال هغه ووی کانت لی شارفون او زما یو اوخ شارف نوجوان اوښ ته وایي ښه نوجوان چې د پنځو کالو وي ووایي وایي او زما دپاره شارفن یو نوجوان اوښ هلکه دا نوجوان اوښ درته د کوم ځای نه میلاو شوی و من نصیبي د هغه حصې او د برخې زما من المغنمې د غنیمت یوم بدرین په بدر کې چې کله غنیمت حاصل شو او بیا هغه غنیمت په مجاهدو تقسیمېده نو یو اوښ ما ته هم رسېدلی و دا یو اوښ مې په غنیمت د بدر کې او یو بل مو رسول الله راته د خمس نه راکړی و وکان النبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام اعطانی شارفا چې هغه ما ته راکړی یو بل نوجوان اوښ خو من الخمس د چا نه د خمس نه ګوره معلومه شوه دا خبره چې د بدر نه دغه شروع شوی دی خمس پنځمه حصه نو یو اوښ راته په غنیمت کې میلاو بل راته په خمس کې میلاو شو او دا هغه زمانه ده چې حضرت فاطمه لا واده شوې نه ده فلما اردتو کله چې ما اراده وکړه ان ابتنیا چې زه واده وکړم بفاطمه بنت رسول الله وسلم د حضرت فاطمه چې هغه د رسول الله لور ده هغې سره واده وکم نو واده خو مسې نه کیږي ولیمه به بل څه به نو واعدت رجلا ما واده وکړه د یو سړي سره سواغا چې هغه زرګرو او من بني قینقا هغه د بني قینقا نه بني قینقا د یهودو یو قبیله ده او دا زرګرانو زرګران ده ته مې وعده وکړه چې هلکه دشتو ته ځو غره ته او سرګړې راوړو سرګړې خو دی خو زرګر او که نه نو د سرګړي کې قسمه قسم سرګړي یو ډېر ښه سوځي بل نه سوځي نو ما دا زرګر ځان سره بوته چې هغه د سوځېدو سر کوم صحیح سرګړی دی چې هغه راوړو ان یرتحله چې دا زرګر لاړ شي ما سره و استعین الکه چې سرګړي په زرګرانو خرڅه نو څه شی کې ضرورت دی څه دی نو وایي و استعینو او زه امداد حاصل کم به په دغه پیسو فی ولیمت عرسی په هغه ولیمه د واده زما کې چې واده وکم او بیا د هغې ولیمه یي فبینما انا اجمعو په دې منځ کې ما راجمع کو لشعر فیه د پاره د هغه خپلو دوو اوښانو متاعا سامان چې غره له تلو که نه نو سامانونه هم دغه کړل دا کته شو او دا جوال شو او دا پړي شو من الاقطاب اقطاب جمع د قطب د د اوښ دغه نی کته چې دا لرګي پکې من الاقطاب د کتو نه والغرائر او د جوالونو نه والغرائر او د جوالونو دام را جمع کول والحبال او رسې هلکه تا چې دا کار کوو نو خان دې چېرته و شارفایا او هغه دوه اوښان زما چې دي مناختانې هغه دواړه شو الی جنب حجرت رجل خوا د حجرې د یو سړي ته د یو سړي و من الانصار چې د انصارو یو انصاري د هغه انصاري حجرې مخې ته زما دا دوه خان چو ما کینولیو خیر سامانونه هم را دغه کول فرجعتو نو زه واپس رالم د خپلو اوښانو ته حین جماعتو کله چې ما راغونډ کړو ما جماعتو هغه چې مې راغونډول کتې او جوالونه او پړي دا هم را جمع کړو چې رالو اوښانو مړه پراته دي او او مې دغه پرې شوي دي ته دا قبونه قبونه د اوښ داسې لکه د ګډ لم او هم دا تشي سورې کړي دي او ینې ترې ایستي دي چا ما وې خدایه دا چا کړي دي فرجعت فیضا شارفایا پس ناګانا هغه دواړه اوښان زما چې دي قد اجبت پرې کړی شوي و اسنمتهما خوبونه د هغوی و بقرت او پرې کړی شوی وې حواسرهما تشي د هغې دواړو تشي دغه کړي وو واخذا من اکبادهما او اخیستې شوي وو جګرونه د هغوی ینې تیستې وې خو چې دا حالت مې ولید نو تعجب مې وکړو د تعجب د وجې فلم املک عینیه نو ما قدرت نه لره د خپلو سترګو حین رأیت ذالک چې کله مې ولیدو ذالک المنظر دا منظر منهما د دې دوو خانو نه د خفګان د وجې چې یاره به دا کم ظلم شوی دی کله نه کله سړی د مال د وجې نه نه د ظلم د وجې نه دغه وکړي په دا راشي نو دا خپل سترګو نه مې اوښکې روانې شوې او فقلت ما وی من فعل هذا دا چا کړی دی نو یو خل راته ویل که دی چا نه دی کړی دا د کاکا کړی دی خپل تره دی راغلی دی او دا کار یې کړی دی فقالو نو د خلکو وی چې فعل حمزه ابن عبدالمطلب دا کار دغه کړی دی حضرت حمزه او وهو فی البیت او دی وهو فی هذا البیت او چرته تللی نه دی همدې کور کې دغه کوم حجرې مخې ته ما سملولي نو دقه ځای کې دی او فی شرب شرب جمع د شارب د سکون کې فی شرب په هغه سکونکو د شرابو کې من الانصار د انصارو دې وخت کې لا شراب حرام نو دا دی نیکبختو دغه وخت کې شراب و لا حرام نو دی سکلی و او د کور والا ورته سندرغاړې راوستې وه او هغه سندرغاړې سندرې ویلې دا مخکې تاسو یو ځل ویلي او په هغې کې ووې هسې شعرونه وایي او په شعرونو کې دا وایي چې ای همزه پاسه او بارو خان دی او د هغوی جګرونه او دا قوبونه چې دي په دې خپلو ملګرو باندې وخوره دی خو دغه وخت کې نه شو بس همدقه سره ووت او بس وخان وویل مړې کړه او خوبونه یې ترې پرې کړل او یې یې ترې راوویستې دننه یې په هغوی وخوړې فقالو نو دوی راته ووې فعل حمزه بن عبدالمطلب هلکه دا دې کاکا کړي دي وهو فی هذا البیت فی شرب په هغه څکونکو د شرابو کې من الانصار د انصارو فانطلقتو زه روان شوم رسول الله ته رالم حتی ادخله تر دې پورې چې زه داخل شوم علی النبی صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام و عنده زید بن حارثه د رسول الله سره حضرت زید بن حارثه مو او زه د سترګو نه مې اوښکې فعرف النبی صلی الله علیه وسلم نو او پیجن پیغمبر علیه السلام فی وجهی په مخ زما کې الذي هغه خفګان لقیتو چې زه د هغې سره ملاو شوی وم فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ما لک څه دي تاله قلت ما ورته یا رسول الله ای د الله رسوله ما رأیتک الیوم ما نه ده لیدلې یو ورځ په شان د نن ورځې قط بلکل د خفګان او د ظلم څنګه عدا حمله وکړه حمزتو حضرت حمزه علا ناقتیه په هغه دوو اوښانو زما فعجب باسمتهما او پرې کړل خوبونه د دې دواړو وبقره او سیر یې کړه خواصرهما تشي د هغوی وها هو او خبردار هغه چې دی فی ذا ها هو ذا هغه هم دغه دی چرته تللی نه دی فی بیتن په یو کور کې دی او ماهو شربن د هغه سره نور څکونکي هم د شرابو دي وایي ښه رسول الله وایي څادر مې راوړی مونږ هم وایو که نه څادر راوړی فدع النبی صلی الله علیه وسلم نو راوغوښته پیغمبر علیه السلام بردایی صادر او فرته ده صادر یې وو ښه خبره دا ده چې سړی بازار ته راځي بل ځای ته راځي ګورې دا درنه طریقه ده بې صادره مه راځې یو لوس سر مه ګرځئ او یو بې څادره دا ډېره درنه دغه ده ځینې خلک یي کلي نه به را رواني څادر ورسره نی نه فرته ده نو څادر یې واچو او ثم انطلقه بیا را روان شو یمشي چې هغه ته وتبعته زه ورپسې وم انا زه و زید بن حارثه او زید ابن حارثه حتی جاء البیت الذي تر دې پورې چې دی راغی هغه کور ته فی حمزه تو چې په هغې کې حمزه و فاستاذنه رسول الله اجازه وغوښته فاذنو لهم هغوی اجازه وکړه لهم د دوی ته چې رسول الله دی زید ابن حارثه دی او علی فاذا هم ناګنه دوی چې و شرب څکونکي د شرابو فتفق رسول الله صلی وسلم شروع شو رسول الله یلوم حمزه چې حمزه ملامته و چې دا دې څه وکړه او دا دې رواره دی دا دغه دې وکړه فیما فعله په هغه کار کې چې ده کړی و اوس خو دغه دی نو ګورې یو د لیونی سره خبرې مه کوې که ځان پایا کې ساتې که ځان بی صدقه نو ورسره خبرې کوه او یو چې نشی د نشی نه به ځان بچ کړي چې د نشه پې ختلي فیضا حمزه تو ناګنه حمزه چې قد سمیلا هغه په نشه کې سمیلا په نشه کې او محمرتن تک کسرې وې عیناه دواړه سترګې دا د نشې نه دا سترګې هغه وي تکې سرې وي فنظر حمزه تو نو نظر وکړه حضرت حمزه الی رسول الله اسلام پیغمبر علیه السلام ته داسې داسې ورته وکتل ثم صعد النظر بیا اوچت که نظر فنظر الی رکبته نو ویې کتل دغه زنګون ته داسې د زنګون ته یې وله وکتل بیا ثم سعد النظر بیا اوچت که نظر فنظر الی سرته د هغه د نامې ځای ته وکتل ثم سعد النظر بیا اوچت که نظر فنظر الی وجهه ویې کتل د هغه مخ ته دا ټول د رسول الله دغه ته دا سید نشه کې دی په ځان پوهېږي نه او بیا څه وایي زه مړه تاسو زما د پلار غلامان یې رسول الله دغه شي چې دا اوس نشه کېدی نشي ولا سره خبرې کول دا بېعزتي ده ثم قال حمزه تو بیا ووی حمزه انتم هل انتم نه تاسو الا عبید مگر تاسو غلامان یې لی ابي زما د پلار تاسو راځئ او ما نه تپوس کوئ چونکې د رسول الله هم نوسې دی د دغه که نه د عبدالمطلب او علی هم نسی دی او زید ابن حارث هم د رسول اسلم په کورنۍ کې حسابېده او نسی چې دی او اولاد دی ته عرب وی دا د پلانی غلامان دي که په خدمت کې غلامانی نو دی وی تاسو خو زما د پلار غلامان یې فعرف رسول الله صلی الله علیه وسلم نو او پیجن پیغمبر اسلام چې انه قد سمله چې دا خو نشه شوی دی فنکسه رسول الله اسلام نو راواپس شو رسول الله علی عقبه په خپلو پوندو باندې قه قه قرا چې په شا شا راته او فخرجنا معه موږ هم سره راووتلو زه بس دی